نو دغه تیر مجلس لګه مختصره غونته بیان به زه وکم چې خبره ملګرو ذهن کې کینی لکه څنګه چې ډاکټر سی وویل چې یو طرف ته د ملګرو دا مدعا او داوا ده چې خلیفة المسلمین ابوبکر البغدادي حفظه الله دا امام اعظم دی او په ټولو مسلمانانو سره بیعت فرض او واجب دی او نه کوونکې په غیر د عذر شرعي نه دا ګناهګار دی او دا زمونږ دعوه وه دویم طرف ته دعوه دا وه چې خلیفۃ المسلمین ابوبکر البغدادي حفظه الله دا خلیفہ نه دی دا یو عام جهادي یو رهبر او یو ائمه الجهاد دی لکه څنګه چې فضل الله مولوی سوی او ائمه الجهاد دی یا نورو او پاغه باندې دوه طرف ته خبره روانه و نو موږ تعریف د امام کو بهم شروط د امام ویل د هغه نه وروسته بیا خبره دې له راله چې نه اتفاق د ټولو خلکو شر دی چې ټول خلک پر راجمع شو نو اله به دا امامي نه اتفاق د ټول اهل الحل والعقد شر دی چې ټول اهل الحل والعقد راجمع شو نو اله به امامي خبره صرف په دې کې وا چې قاری صاحب دلې دا خبره کوله چې دا ځکه خلیفة المسلمین نه دی چې جمهور اهل الحل والعقد چې دا پې نه دي راجمع شي نه اکثر او زمونږ دا وداوه چې نه جمهور اهل الحل والعقد دا ښه خبره ده چې دا پې راجمع شوي وي او په دې سره انعقاد وشو که ټول جمهور اهل الحل والعقد راجمع نشي نو دا داسې شرط نه دی چې د دې د وجنا دغه ټول امامت او خلافت ته نقصان رسیږي او دغه د وجنا هغه د امامت نه وځي او هغه باندې ګڼ دلایل هغه تاسو واوریدل او ګڼ حواله چې دغه ویلې خو څنګه چې ډاکټر صاحب وویل نو د دې متعلق چې زما سره څومره دلایل دي کم پاتې دي او د تیر مجلس خلاصه زه به ان شاء الله بیان کم ځکه د امام ښکارا اسانه مسلې دي مثلا په کتابونو کې یو تعریف د امام دی یو شروط د امام دی یو داغه طریقه د انعقاد ده یو طریقه د انعقاد ده دلته متوجه شي ملګری لګ یو طریقه د انعقاد ده او یو مقاصد د امام دي بس دا اسانه خبرې دي چې مثلا دا پکې قتل غواړي چې دا اوس په خلیفۃ المسلمین او بکر البغدادي کې چې نه غشته دی کنهشت نو تعریف په صادقو چې هغه تعریف منګه وکړو ورسره چې نو شروط چې کم ذکر شو هغه شروط پکې الحمدلله ټول موجود دي پاتې شوه صرف دقه یوه خبره نو په هغه باندې به زه صرف تاسو ته د تېر بحث خلاصه چې دی نو هغه ذکر کوم چې مثلا دا اهل الحل والعقد د دیو اتفاق هغه شرط نه دی نه د ټولو نه د اکثر او نه د جمهور احکام سلطانیه دماوردی احکام سلطانیه احکام سلطانیه د بیعلا هغه دا ذکر کړی دي أهل الاختيار هم الذين وكل إليهم اختيار الإمام وهم جماعة من أهل الحل والعقد وقد يكونون جميع أهل الحل والعقد وقد يكونون بعضا منهم اهل الاحتیار او اهل الحل هغه خلک دي چې هغه ته اختیار د امام ورکړی شوی او دی به یو جماعتي د اهل الحل والعقد نه وهو وقد يكونون جميع اهل الحل والعقد کله به د انعقاد د امام کې ټول اهل الحل والعقد چې نه دا ناسي وقد يكونون بعضا منهم او کله به د سي چې ټول اهل الحل والعقد بناس نه خو بعضي بناسي یعنی مطلب دا دی چې که ټول کېناستل خو ډېره ښه خبره ده، خو که ټول کېنناستل او بعضې کېناستل، اکثر هم کېنناستل او دارنګه ټول هم کېنناستل نو بیا هم دا څه دی؟ امام دی. احکام سلطانیه د ماوردي اتمه صفحه، دغه شان احکام سلطانیه د ابي اعلی د لسمه صفحه کې دا ذکر کړي دي. دویم دا فقيل لابد من جمهور أهل الحل والعقد من كل بلد ليكون الرزا به عاما وهو يبطل ببيعة أبي بكر لأنها انعقدت بالحاضرين ولم ولم ينتظر غائبا دا دا یو مالکی عالم دی ذخیره 15مه صفحه لسم کې وای وای چا دا ویلي دي چې ټو جمهور اهل الحل والعقد چې نه دا به کینی په انعقاد د امام کې چې امام ټاکي د دې لپاره ليكون رضا به عاما د دې لپاره چې ټول مسلمانان پر راضي شي او بیا چې نه څوک اختلاف نه کوي خو وی وهو یبتلو ببیعت ابي بکر دا خبر وی باطل ده په بیعت د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه معنی ولی لانها انعقدت بالحاضرين ولم ينتظر غائبا ځکه چې په هغه کې انعقاد د ابوبکر صديق رضي الله عنه چې شوی وو نو هغه صرف په هغه حاضرينو باندې شوی وو کوم چې غائبين وو هغه ته انتظار نه وو شوی لکه دا ذکر کوي په پنځشتمه صفحه او لسمه کې نو ګوره د ابوبکر صدیق رضی الله عنه انعقاد دا جمهور اهل الحل والعقد چې دا نو کله نو موږ دا وایو چې د ابوبکر البغدادي حفظه الله دا انعقاد دا بدعي انعقاد نه دی، بدعت څه ته وایي؟ بدعت هغه ته وایي چې کوم کار لکه قاري صاحب د ابن کثیر رحمه الله هغه تعریف ذکر کو هر هغه قول او فعل چې د صحابه نه ثابت نه هغه بدعت دی نو دا قول او دا کار چې کوم دا فعل دا صحابه وکړو نو دا بدعت نشي جوړېدلی وایي ثابتیږي عقد د امامت په بیعت د یو جماعت د علماوو یا د اهل رای او تدبیر د چې داسې خلک یي چې هغه علما یي یا د اهل رای والا یي تدبیر والا پوه خلک یي وعلم د الاشعري یکفي الواحد من العلماء المشهورین او د اشعري رحم الله دغه په نسبت یو قسم د مشهور علماو نه کافی دی چې هغه د یو امام سره انعقاد وکړي وذكر بعض الحنفيه اشتراط جماعت دون عدد وای ځنه احناف صرف د یو جماعت شرط ګرځولای نه چل دي د پاره یو شمار یعنی که یو جماعت د علماو او دارنګه د رؤساو کیناست او هغه انعقاد د امام یې وکړو نو بس دا امام دی. دا ذکر کړي دي شامي ذکر کړي تین سو انتالیس دریم جلد کې او دغه سان مسایره په حواله د حاشیه د رد المختار پنځه سو انچاس اول جلد کې دا ذکر کړي دي دغه شانتي وتنقد ببيعة أهل الحل والعقد من العلماء المجتهدين والرؤساء لما عرفا وتكفي مبايعة واحد وقيل لابد من الأكثر وقيل لا يلزم عدد وی انعقاد د امام کیږي په بیعت د اهل الحل والعقد د علماو مجتهدینو نه او د رؤساو نه وتکفي مبايعه واحد او وی په دې کې یو قسم کافي کیږي چې د خلکو نه ناسي وقيل لابد من الاكثر او چا دا ویلي قيل سره چې لابد من الاكثر لکه چې دا اکثر پکې ضروري دي یعنی جمهور اهل الحال والعقد کینی وقیل لا يلزم عدد نو چا دا ویلي چې ډوبې کې سعادت ته ضرورت نشته دي یعنی دا د یو قول نه دی چې مثلا جمهور او اکثر کینه نه اصل نو بس دا امام نه دی نو دې طریقه باندې د ابوبکر البغدادي حفظه الله په هغه ځای کې چې کم اهل الحال والعقد ناسو هغه اکثر اهل الحال او عقد والحمدلله بحر الرائق دا ذکر کړی 304 15 سم چې دا هغه صفحه کې مخکې دوخت ما وې چې زه د خپل دغه چې کم دی نه خلاصه ذکر کوم تاسو ته مخکې ما خبره وکړه چې هغه ټول باس چې کم دی نه دغه خلاصه تاسو ته ویمه او خپل خبره له اختتام چې نور کوم په دې دغه کې کم چې د حل حل ولاقت خبره ده مخکې د بیان دغه ما مخکې وې خپل خبره را غونډه چې ټول یې څوک نه لیکي دا د نقاب دا تاسو طرف نه چټ را دي ټول کار زموږ طرف نه څوک لیکي غلط کار څوک چې لګي سالس ته لګي یا دیر څوک خپل فریق ته لګي نه تا خپل څوک چې جوټونه موټونه پرې دي قصه نه تیر شي بس ګوره داسې وګي ټول خلاصه به تخلاص کی دلایل کچرته دلایل حقي نو منلې پکار دي اگر کو تکرار ولې ونی شي کنه د کې خبره چې نشته زه موږ د مجلس دې لپاره انقاد کړی دی چې ان شاء الله د خبرې وضاحت وشي الحمدلله د یو خبره وکړي نه راغلی چې مثلا کم دغه نو ملګری کم ملګری د سې چې اول مونږ ویل چې مونږ په کار چې د خپل لور د لوخي لک صفا کو کنه نو دا مجلس به ان شاء الله خیر ته ورسی يكفي في بيعة الإمام مبايعة بعض أهل الحل والعقد ولا يلزم استيعاب كل كل واحد دا شان دا ذکر کړی دی الفجر الساعتي د زرهونی شرح البخاري چې ګوره وی کافی دی په بیعت د امام کې بیعت د بعض اهل الحل والعقد یعنی ګوره بعض اهل الحل والعقد که ټول اکثر یا جمهور کې ناستل نه څه خبره نشته ولا يلزم استيعاب كل واحد واستيعاب كل واحدين او نه د لازم راګرول د ټول یعنی ټول اهل الحل والعقد یا جمهور اهل الحل والعقد د ته ضرورت نشته دی الفجر الساعتي د زرهونی شرح البخاري وشتمه صفحه 15 جز کې دا خبره ذکر کړې ده دا شان امامت عظما کې د میجی هغه د باز ذکر کی چې ځنې خلک دا وایي چې ګوره اجتماع د ټول خلکو دا ضروري ده او یا ټول خلک نو راجمع شوي نو بیا به چې دا امام نه ناغه دا مذهب ذکر کی نو بیا وایي وهو مدفوع ايضا بما جرت بين الصحابه في سقيفه ابن ساعد اذا التقى في تلك السقيفه بعض اهل الحل والعقد ولم ينتظروا حضور الجميع في ذلك المقام وي ګوره دا خبره مدفوع ده په هغه څه باندې چې ګوره د صحابه وو منځ کې په ثقيفه بن ساعده کې چې کله راغله چې کله د ابوبکر صديق رضي الله عنه د اسلام اولنی خليفه د هغه انعقاد کېدو نو وي په دغه ځي کې بعضې اهل الحل والعقد چې دا کېناستل نو ګوره نه جمهور ناسو نه اکثر ناسو بعضې اهل الحل والعقد دغلته چې دی نه هغه کېناستل وبايعوا ابا بکرا او دې کې ابا د ابوبکر رضی الله عنه سره په دغه ځای کې بیعت وکړو و دون انتظار لرأی الاخرین کوم چې نور اهل الحل والعقد د هغو رأی ته انتظار ونه کو چې یا اکثر نه دی راجمع شوی یا جمهور نه دی راجمع شوی دا امامت عظما صفحه 163 کې دا ذکر کړی دی دا شانته بل دلیل دا دی چې ګوره اهل الحل والعقد د دې نه جمهور اهل الحل والعقد شر دی او نه چنه اتفاق د ټول اهل الحل والعقد دا شر دی کان من شان ابن زبیر انه لما مات معاویت معاویت ابن یزید ولم یستخلف بقی الناس ولا خلیفه لهم وای کله چې دغه د معاویه ابن یزید چې نه دا وفات شو د نو د خلکو امام نه وو هغه استخلاف هم نه وو کړی چې زما نه وروسته به پلانی امام وي نو خلک په غیر د خلیفه نه پاتې شو جمادی الاولی او جمادی ثانی دا دوه میاشتې دغه شان پاتې شولې نو وایي په رجب کې فاجتمع من کان بمکه من اهل الحل والعقد فبايعوا عبد الله ابن زبیر وایي په مکه کې چې بیا کم اهل الحل والعقد نو اق راجمع شو او د عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه سره بیعت وکړو او زه به وروسته دې بیان وکم چې د عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه سره چې کم خلکو بیعت کړي وغه ټول تابعین د عبدالله بن زبیر رضی الله عنه سره چې کم خلکو بیعت کړو دا هغه د عبد الله بن زبیر چې کم خلکو بیعت کړو نو په هغه ګوره عبد الله بن عمر رضی الله عنه عبد الله بن عباس رضی الله عنهما محمد بن الحنفیه چې وروسته به زه پیش کم چې دا غو لپاره یو شان په دغه ځای کې چې ګوره عبد الله بن عمر څومره لوی صحابي د عمر رضی الله عنه زوی عبد الله بن عباس هغه د انقاد د بیعت نه حاضر شو نه هغه بیعت کړو حالانکه بیا عبد الله بن زبیر رضی الله عنه چې ونه هغه څو هغه خلیفہ وو نو مقصد دا دی چې ګوره دا خبره چې مثلا مثلا د ابوبکر البغدادي حفظه الله دغه په انعقاد کې مثلا ایمن الظواهری چې حفظه الله نشتا یا مولا سي حفظه الله نشتا یا بل د بل ذکر نشته دی نو ګوره په دغه کې د عبد الله بن عمر نه لوی صحابي چې بل نو د عبد الله بن عباس په شان چې لوی دی امت لوی چې رهبران علما دی هغه خو ليکن هغه په دې بيعت د عبدالله عنی زبير رضی الله عنه کې موجود نه و حالانکه بيا هم هغه څه وګرځيد خليفة المسلمين وګرځيد او دا خبره چې پرون بيان کې قاری صاحب تروه چې دا د فتنی امام یا بل څه نو ان شاء الله به دې هم زه وروسته دلایل پېښ کوم د علماو چې دا خلیفۃ المسلمین په هغه وخت کې مروان ابن الحکم هغه ته علماو چې دین باغی ویل او ځکه چې دا هغه په مقابله کې دا امامت نه ومنله دا ذکر کړي دي المفهم لما اشکل من تلخیص کتاب مسلم صفحه ننام مې لسم جز کې دا خبره ذکر کړې ده بل دلیل دا ده وعلي رضی الله تعالی عنہ بعد ذلك ببيعه اهل المدينه واجتماعهم عليه ګوره د عثمان رضی الله عنه نه وروسته چې علی رضی الله عنه د عانې قاد کېدو نو په بیعت د مدینې والاو باندې وشو یعنی په دې مدینه کې چې کم ونو بس اقه خلکو دغه بیعت وکړو اه و اجتماعي مالي مو اه خلک پڅ شو هغه راجم شو یعنی مقصد دا دی چې د ضرورت نشته چې مثلا په مکه کې کوم اهل حال ولقدو یا په بل ځای کې وو او بس په غزا کې چې څومره موجود او هغه خلک دغه د علي رضی الله عنه انقاد د بیعت دغه چې نه وکړو شرح عده متون في العقيده دا ذکر کړی دی صفحه 177 دیارلسم جز کې دا ذکر کړی دی بیا وای فعلی رضی الله تعالی عنہ خلافت ثابته باختیار حل اهل الحل والعقد له فی المدینه اغه زړه خبره شرح العقید تحیه دام ذکر کړي 642 اول جز کې چې د علی رضی الله عنه خلافت چې نه د مدینه خلک چې بس کومو بس هغه کیناستل او د خلافت انعقاد هغه وکړو نو دغه شان د عراق او د شام چې ګوره که څوک دا وایي چې یاره د عراق او د شام چې دا کم خلک ناست دی نو دا اهل الحل والعقد نه دي نو د اهل الحل څنګه اهل الحل والعقد دا نه دي شروط د اهل الحل والعقد چې کم دي الحمدلله هغه پکې موجود دي که څوک کومه جرح په هغو باندې کوي چې عدالت پکې نه علم پکې نه یا پکې چې دی نه هغه بل څه شرطو اهل الرای نه دي او دارنګ پیا به دی باندې نه دي ناغه جرح دی پاغه باندې چې ناغه وکړي شي دویم دا چې اهل الحل ولقد عراق چې دي ناغه ټول خلک پیژني پاغه ځکه پرون هغه نمونه منګه ویل او نمونه مو ویل هغه بیل خبره ده چې مثلا تو مثلا زمونږ استاد غفلت یو نه پیژنو یا لکه ډېر صحابه دغه دي اوس د حسن رضی الله عنه د انقاد بیعت چې کړو سید چې د عمر رضی الله عنه د مشهور صحابه دي د او په دغه د عمر د او بکر صدیق رضی الله عنه د مشهور صحابه دي خدای علی رضی الله عنه چې موږ مسلمانان یو چاته په حاضر مجلس کې باندې معلوم چې هغه انقاد بیعت چې چا کړو یا د حسن رضی الله عنه د انعقاد د بیعت یعنی چا کړی وو د حاضر مجلس کې به چاته نه معلوم یا د عبد الله بن زبیر رضی الله عنه انعقاد د بیعت چې هغه چا کړی نو دا خبره چې مثلا ته مثلا موږ پلانای نه پیژنې پلانای نه پیژنې حالان کې هغه صحابه او صحابه نو دا خبره د دې لپاره شرط نه ده دا خبره د دې لپاره دلیل ګرځیدل شي دا شانتي بل دلیل په دې معنی دا دی ولم يشترطوا في عقدها عن الإمامة اجتماع من في المدينة من أهل الحل والعقد فضلا عن اجماع الأمة من علماء امصار الاسلام د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د بیعت بیان کوي وایي ګوره د هغه په شرط کې د عقد د امامت کې اجتماع د هغه چا چې په مدینه کې وو د اهل الحل والعقد وایي هغه هم چې صحابه وو شرط نه وه ګرځولې چې دا ټول د مدینې دا خلک به راجمع کېږي یا به اکثر راجمع کېږي او مخکې په هغه باندې مونږ عبارتونه وه چې بعضې اهل الحل والعقد هغه راجمع شو او هغه نقاد د امامت د ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې دی نه هغه وکړو المواقف للایجي پنځه سوه چورم مې دویم جز کې دا خبره ذکر کړې ده. بیا وایي، وایي ګوره د ابوبکر صدیق رضی الله عنه انعقاد د بیعت چا وکړو؟ لأن بیعت الصدیق انعقدت بخمسة ثم بایع الناس وهم عمر وابوعبیدة بن جراح واسید بن حضیر وبشر بن سعد وسالم مولى ابي حذیفة دا پنځه صحابه کیناستل چې یو په دې کې عمر رضی الله عنه، ابوعبیدة بن جراح او اسید بن حذیر او بشر بن سعد او سالم مولا ابي حذیفه دا دا پنځه کسان کېناستل په دې کې ګوره عثمان رضی الله عنه نشته علي رضی الله عنه پکې نشته طلحه رضی الله عنه پکې نشته زبیر رضی الله عنه پکې نشته نور ګڼ صحابه چې هغه اهل الحل والعقد دوزي شوکت خو دا اعتراض یې ونه کړ چې تاسو دا پنځه کسان کېناستل او بس د دې وجه نه دا امام د انقاد چې دا صحیح نه دی نو دا خبره ګوره شرط نه ده چې یا جمهور اهل الحل والعقد به کینی او یا به ټول اهل الحل والعقد دا کینی الذخیره 135 اول جز کې دا خبره ذکر کړې ده دغه شان فقه اسلامی دا مذاهب ذکر کوي چې مثلا ته مثلا د انعقاد د امام د پاره دا څه چې دغه په څنګه طریقه باندې بدا کولای شي او د اهل الحل ولاقت دا به څوکي دا او د دې تعداد بچي نو دا مذهب یې راخیستی دی، قالت طائفة لا تنعقد الا بجمهور اهل الحل والعقد من کل بلد لیکون الرضا به عاما والتسلیم الامامة اجماعا وهذا مدفوع ببیعة ابی بکر رضی الله عنه علی الخلافة باختیار من حضرها ولم ينتظر قدوم غائب عنها وایي ګوره چا یوه ډلې داسې ګوره طائفې تعبیر یې ترې کړی دی دا د امت چې ګوره که چېرته دا د اهل سنت والجماعت عقیده وی نو په کار دا وه چې داسې ویل وی کنه وقال اهل السنة والجماعة نو تعبیر دې نه په طائفه سره کوي وقاله طائفه دې یو ډلې په دې امت کې د سویل چې لا تنقض الا به جمهور اهل الحل والعقد چې د امام انقاد نه کیږي مګر په جمهور د اهل الحل جمهور اهل الحل وقت کله کیناستل اکثر اهل الحل وقت کیناستل نو دا به سي امامي من كل بلد ليكون رضا به عاما ګوره دا موږ نه کله دغه دا ویلي دي دا فقه فقه اسلامي ویلي دي ليكون رضا بيا همدې دپاره چې د ټول خلکو په هغه باندې رضا شي، والتسليم لامامته او ټول خلک د هغه امامت ته چينه تسليم شي اجمعا، وهذا مدفوع خو وایي دا دا کومې د يوې ډلې چې په دې امت کې دا قول کړی دی نو وایي دا مذهب هم د دې وو مدفوع دی په بيعت د ابوبکر صديق رضي الله عنه په خلافت بې اختيار من حضرها ولم ينتظر غائبا. ځکه چې کوم حاضر وو بس اف خو د هغه سره بیعت وکړو او کوم چې غایبین هغه ته هیڅ انتظار ونه کو نه دا صرف د یو ډلې په دې امت کې دا قول دی او هغه په هغه باندې ماوردی رحمه الله پر رد کړی دی او بیا فقه اسلامي هغه را نقل کړی دی الفقه الاسلامي وادلته 504 مې شپږم جز کې دا خبره ذکر کړې ده بل دلیل په دې معنی دا دی واتفق الائمة على ان الامامة تنعقد ببيعة اهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم من غير شرط عدد محدود محدد وایي ګورئ ائمو په دې اتفاق کړی دی چې امامت د دې انعقاد چې کېني په بیعت د اهل الحل والعقد به کېږي چې علما به یې رؤسا به یې وجوه الناس الذي يتيسر اجتماعهم هغه علما او رؤسا چې د هغو راجمع کېدل هلته څه اساني نه دا یې نه دي ویلي چې هغه اهل الهواو چې د هغو اکثر به جن راجمع کېږي یا به ټول راجمع نه یتیسر اجتماعهم چې د هغو راجمع کېدل ته څه هغه اساني من غیر شرط په غیر د څه شرط نه چې دومره به یو دومره دغه تعداد به الفقه علی مذاهب الاربعه 197 مې پنځم جز کې دا خبره ذکر کړې ده دغه شانتي یو بل عالم دی هغه ذکر کوي وایي وتنقد الامامة وبعد حي حل والعقد من العلماء ووجوه الناس المتيسر اجتماعهم و امامت د دې انعقاد کیږي په بیعت د اهل الحل والعقد چې علماء وجوه الناس خو چې هغه علماء وجوه چې دا غو راجمع کېدل د څه هغه اساني او دا ذکر کړی دی الاستقصاء په اخبار مغرب الاقصا 140 اول جز کې دا خبره ذکر کړې ده بل دلیل دا دی چې دا دغه وی قام كل من بقيا بالمدينه من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم بمبايعه علي رضی الله تعالی عنه بالخلافه وای د علي رضی الله عنه سره چې ګوره کم خلکو بیعت کړو نو دا کم چې د مدینه کې باقی خلکو بس دغه بیعت چې دی ناغه وکړو نو ګوره ټول خلک په دې معنی نه راځم چې ځکه ټول صحابه چې دی ناغه څوک په یو ځای کې څوک بل ځای کې والیانو ځکه دا خو یو نظام وکنه د علي رضی الله عنه عثمان یو خلیفہ نو ولې په دې علاقو باندې دغه والیان نو نو دا ګور هغه علي رضی الله عنه چې دی نو عثمان رضی الله عنه هلته کې هغه ته خبر ونه لېږولې دغه اهل ذي شوکت چې دی نو دغه نه و دا ذکر کړي دی عقیده د اهل سنت فی صحابت فی صحابت الکرامه دا یو کتاب دی 677 څلورم جز کې دا خبره ذکر کړې ده خدا یو څو عبارتونه دا غنه ما تاسو ته وړاندې کړل زه به صرف د څه وکم چې دا کوم عبارتونه دي او کوم پرون اکثر ویلی شوي دي، نو د هغو حاصل خلاصه به زه تاسو ته په حوالو باندې وویم، چې په دې کتابونو کې دا خبره ذکر شوې ده، چې بعضې اهل الحل والعقد دي، یا په دې کې دا خبره ذکر شوې ده، چې المتیسر اجتماعهم، یا په دې کې دا خبره ذکر شوې ده، چې جمهور اهل الحل والعقد دا چې دی، نو هغه شرط نه دي. هغه کوم کتاب کې د چا شک وي، چې مثلتاً مثلاً په دې کتاب کې دا عبارت ما ته ووه، نو انشاءالله په دې زه نه خفه کېږم، هغه دې ما ته ووایي، زه به هغه عبارت وایم. او حوالې دا دي. دې کتابونو دا ذکر کړي دي یو دا چې الدوله فی فقه الاسلامي دویم المسوغه الفقهیه الکویتیه دې ذکر کړي دي 217 صفحه شپږم جز کې دا خبره ذکر کړي ده نهایت المحتاج الى شرح المنهاج 306 مې اوم جز کې شرح النووي على مسلم یوتیا صفحه څلورم جز کې تحفه الحبیب العسره الحاضر والغریب 214 اول جز کې فتاوا شبکه الاسلامیه 456 دویم جز کې فتاوی د ابن حجر الهیثمی تین سو اټ څلورم جز کې، الاقناع لموسی حجاوی دا حنبلی عالم دی دو سو پانچ څلورم جز کې، فقه الاحکام السلطانیه ایک سو بهتر اول جز کې، غیاث الامم د جوینی رحمه الله ترپن صفحه اول جز کې، احکام السلطانیه د ماوردی اتم جز کې، اتمه صفحه کې، احکام السلطانیه د ابو یعلا لسمه صفحه کې، اصول الدین لعبدالقاهر البغدادی دو سو اټ صفحه، وحاشیت قلیوبی داد ایک سو تریهتر صفحه څلورم جز کې مقاصد شریعت او ارجحات د شیخ نورالهدا حفظه الله د کراچۍ لوی عالم دی موږ تاسو ټول پیژنو په پنځوستمه صفحه کې فقه احکام السلطانیه ایک سو ستر صفحه اول جز کې دغه شان ایک سو بهتر صفحه اول جز کې ماسر الانافه فی معالم الخلافه تیئیس صفحه اول جز کې ازاله الخفاء عن خلافت الخلفاء دا پنځلسمه صفحه چې دا شاه ولی الله رحمه الله لوی عالم دی او هغه ته چې کوم کتاب چې دی د هغه زمونږ د ټولو شيوخو هغه سند دی که زمونږ څومره شيوخ دي نو د هغه په اول چې دی نو د هغه سند کې راځي پرون يو کتاب قاري صاحب چې هغه ته نسب منسوب شوی دی خو دا کتاب هغه ته منسوب شوی د هغه عقيده معلومه ده ځکه که شاه ولي الله رحمه الله په سند کې په هغه باندې جرح وشي نو زمونږ ټول سند ته په هغه باندې نقصان رسيږي نو شاه ولي الله رحمه الله چې دا زمونږ د شيوخو په سند کې دا راځي نو دا د هغه کتاب د ازاله الخفاء عن خلافت الخلفاء 15مه صفحه کې دا ذکر کړی ده حاشیة الجمل دا په بیالیس صفحه او یوویشتم چې دی هغه جز کې، تحفة الحبیب علی شرح الخطیب تین سو چی یمه صفحه دولسم جز کې، حاشیة البجیلیمی علی المنهاج چې دی یو کم اویا صفحه پنځلسم جز کې دا هغه عبارتونه او هغه کتابونه چې په دې کې ټول دا ذکر کړی دي چې دا د اهل سنت علماو چې دا کتابونه دي او تقریبا په دې کتابو ټولو کې دا ذکر کړي چې ګوره نه جمهور اهل الحل والعقد شر دی او نه چې دی هغه ټول اهل الحل والعقد چې نه شر دی دا شان حاشیه القلیبی و عمیرا 104 صفحه 15 جز کې دلیل المحتاج شرح المنهاج لنووی 345 صفحه دریم جز کې روض الطالبین و عمدة المفتین 43 صفحه لسم جز کې شرح المحلال المنها 376 صفحه اول جز کې منهج الطلاب فی فقه الامام الشافعی رحمه الله 258 صفحه اول جز کې نهایت المحتاج الی شرح المنهاج چار سو انیس صفحه پنځشتم جز کې مغنی المحتاج الی معرفت الفاظ المنهاج دو سو نبې صفحه شپاړسم جز کې الفقه علی المذاهب الاربع ایک سو ستم مې صفحه پنځم جز کې حاشیه اعانه الطالبین دو سو اکتالیس صفحه څلورم جز کې منهج الطالبین و عمدة المفتین چار سو چبیس صفحه اول جز کې حواشی شروانی والعبادی چیتر صفحه نهم جز کې مغني المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج دوه سوه نوي صفحه شپاړسم جز کې تحریر الاحکام فی تدبیر اهل الاسلام تریفن صفحه فتاوا شبکة الاسلامیه چار سوه چوون صفحه دویم جز کې تمهید الاوائل و تلخیص الدلائل چار سوه ستاسټ صفحه اول جز کې الغنیه فی اصول الدین ایک سوه چورسی صفحه اول جز کې عقید اهل سنت والجماعه پنځه سوه اټاون پنځه سوه اټایس صفحه دویم جز کې الذخیره پچیس پنځیشتمه صفحه لسم جز کې، تحفة الاحوذي تین سو چورسی صفحه شپږم جز کې، شامی تین سو انتالیس صفحه دریم جز کې، المسایره په حواله د حاشیه رد المختار پنج سو انچاس صفحه اول جز کې، البحر الرایق صفحه تین سو چار پنځلسم جز کې، الفجر الساطع زرهوني شرح البخاري اوویشتمه صفحه پنځم جز کې، الامامة العظمی د میجي ایک سو تریس ساټ صفحه اول جز کې دا خبره ذکر کړې ده. نو ګوره تقریبا دا ډیر کتابونه شو چې دې کتابونو کې په دې ټولو کې دا ګوره د اهل سنت والجماعت چې دا کتابونه دي او په دې کې دا خبره چې دا ټول ګوره چې ابوبکر البغدادي حفظه الله چې من کم دلی چې ګوره نه اتفاق د ټول اهل حلقه شر دی او نه جمهور اهل الحل ولا قچې نه دا شر دی د ټولو کتابونو دا خبره ذکر کړې ده نه لہذا انعقاد د ابوبکر د دغه د خلیفة المسلمین ابوبکر البغدادي حفظه الله چې شوی دا په شرعي طریقه معنی شوی دی دا په بدعي طریقه معنی چې دی نه دی شوی ځکه که چرته په بدعي طریقه معنی شي نعوذ بالله نو بیا د ټولو کتابونو دا عبارتونه دا ټول چې په دې معنی دغه شو په بدعت معنی دی امر کوي نه نه دا اهل سنت والجماعت دي په بدعت معنی شرم چې دی نه دا خبره هغه چې دغه نه دی کړي دغه شانتي دې ته سوچ پکار دی دا خبره مخکې وکړه قاری صاحب چې بار بار دا خبره کیږي چیرې په خلیفۃ دغه معنی او بکر البغدادي معنی اکثر خلک چې نه دانه دی راجمه او یا چې نه د سره اکثر جماعتونو د سره دغه نه دی کړی دا ابيات نه دی کړی نو دې تلک سوچ وګي د ابوبکر بغدادي حفظه الله چې انعقاد د خلافت په شرعي طریقه باندې شوی دی او د خلفای راشدینو د طریقې سره برابر دی د صحابه او طریقې سره برابر دی د سلف صالحینو د طریقې سره برابر دی او هغه دغه چې په دې وخت کې چې که دا څوک وایي چېرې مجاهدین پې نه دي راجمع شوي یا د هغه سره اکثریت نشته دی نو دې ته سوچ وکړئ بیا په خپله تاسو فیصله چې دی نو هغه وکړئ د دې خلیفة المسلمین ابوبکر البغدادي حفظه الله چې ردې سره دا خلک په بیعت کې دی او ردې براه راست زموږ سره ویډیوګانې شته دی که کوم خلک بیا ردې چې دی نو هغه ثبوت غواړي ان شاءالله هغه به ورته ملاویږي یو د بوکو حرام چې په زرګونو مجاهدین دي په مجموعي تور باندې هغه د خلیفة المسلمین ابوبکر البغدادي حفظه الله سره بیعت کړی دی چې تاسو د هغه طاقت او قوت ټول خلکو ته معلوم دی چې په یو وخت کې په څلور ملکونو باندې حملې کولی شي نو دیو به څومره طاقت وي دویم د لیبیا چې تقریبا د هغو سره درې ولایتونه دي طرابلس دی برقا یو بل ولایت چې د هغو سره درې ولایتونه ورسره دي او هغه ټول په مجموعي طور باندې د خلیفه المسلمین او بکر البغدادي حفظه الله سره بیعت چې دی نه هغه کلی دی دریم تحریک اسلامي ازبکستان چې د طاهر جان کوم ګروپ چې مشهور ګروپ دی او بل ورځ هغه یو کس راغلی خیبر ته او ملګري ورسره ملاو شوي وو، نو هغه ټول په ټوله باندې راغلي دي، ته دغه ته دې بيعت ته راغلي دي. هغه ټول يو لوی جماعت دی، تحريک اسلامي ازبکستان د خليفة المسلمين ابوبکر بغدادي سره هپه دغه کړی دی. دغه شان د يک د يمن اکثر مجاهدينو هغه د خليفة المسلمين سره بيعت کړی دی. د الجزائر اکثر مجاهدينو هغه بيعت کړی دی. د جزيرة محمد صلی الله عليه وسلم د هغه مجاهدينو بيعت کړی دی. د انصار بيت المقدس چې ورته کوم وايي، د مصر والا چې په دې مخکې ورځو کې اتيا عیسایان یې چې دی نه دغه کړل دا مردار کړل او پرون هم څه غټه کاروايي کړې وه هغه ورسره بیعت کړی دی د سوډان مجاهدینو ورسره بیعت کړی دی د اذر بایجان مجاهدینو ورسره بیعت کړی دی د انډونیشیا ابوبکر البشیر ورسره بیعت کړی دی د خراسان یو غټه مجموعه هغه ورسره بیعت کړی دی چې په هغه د ورګزو مجاهدین دي باجوړ مجاهدین دي د منصور د عبد الله یو غټه مجموعه د نګرهار د عبد الله کاکړ دارنګ د عبد الرؤف خادم رحمه الله دغه شان د رباني چې د کونړ کې نو دا څومره مجاهدین شو نو تقریبا او داغه په دغه کې د 80 ملکونو مجاهدین خو صرف داغه په دغه کې دي په دوله دا کم چې په عراق مجاهدین عراق او شام کې کوم مجاهدین چې نه دا کې دغه تعداد چې په خپل معنی د دیو دا دغه دی چې را تقریبا په دغه ځکه د د دیو خپل راپورټ په میډیا باندې اکثر ملګرو باورېدلې چې 20000 خلک صرف د یورپ نه چې نه دلته راغلي دي 20000 خلکو نو ګوره دا څنګه چې یاره اکثریت د خلکو په دې باندې نه دی راجمع شوی او بیا د هغه نه وروسته چې ماشاءالله انټرنیټ څوک کولاو کی نو بیا هغه کې د مسلمانانو پته ولګیږي چې څومره مسلمانانو چې نه دغه سره دغه کړی دی دا هغه بیعت چې دی نه هغه کړی دی سینا الجزائر انصار الشریعه نو دا خبره چه مثلا ابوبکر البغدادی حفظه الله د دې د وجې نه امام نه دی چه مثلا اکثر اهل الحال والعقد پې نه دي راجمع شوي نو په هغه باندې هم تاسو الحمدلله دلایل واورېدل حوالې هم پې واورېدلې او دا هم تاسو واورېدل چې څومره په دې باندې په واقع کې او په خارج کې هغه موږ تاسو وینو چې څومره خلک په دې باندې هغه راجمع شوی دی بل دا چې ګوره د عبدالله بن زبیر رضی الله عنه چې داغه مخکې ما خبره وکړله هغه کافر چې عبد الله بن زبیر رضی الله عنه چې هغه په مکه کې چې د مکه کم خلکو هغه باندې هغه راجم شو او هغه امام وګرځیدو او کم خلکو چې هغه سره بیعت نه وکړي هغه ته علما او باغیان ویل دي په وخت کې مروان بن الحکم چې کوم وو الله اکبر دا ذکر کوي محلاد ابن حزم ويصرح العديد من العلماء والمؤرخين بأن بيعة ابن زبير بيعة شرعية ويقول په دې باندې چې تصریح کړي د علما او مورخینو چې بیعت د عبد الله بن زبیر رضی الله عنه د یو شرعي بیعت وو وانه اولی بها من مروان ابن حکم او دا په دې بیعت کې اولی او دارنګه چې دینه د دغه و د مروان ابن حکم نه چې مروان ابن حکم په مصر او شام کې هغه هلته امامت دغه کو خو دغلته کې خلیفه چې کوم و نو هغه دغه و د عبدالله ابن زبیر د خلافت شرعي دا د هغه و بیا وایي ويقول ابن کثير، ثم ابن الزبير الامام بعد معاوية بن يزيد لا محاله ابن کثير رحمه الله وايي، وايي عبدالله ابن زبير رضي الله عنه د معاويه ابن يزيد د مرګ نه وروسته دا څه و؟ امام و. او نقلا بيا وايي، وايي د دغه نه رانقل شوي دا کوم کتاب چې د عبدالله ابن زبير للخراشي دا د هغه يو کتاب وي ليکلی دی امير المنين خلافة امير المنين عبدالله ابن زبير خراشي دا يو عالم دی هغه پې کتاب ليکلی نو هغه وايي وايي عبدالله ابن زبير ويؤکد كل من ابن حزم وایي د دې خبرې تاکید دغه کلی دی، تاکید کلی دی، هر یو د ابن حزم نه تایید یې کلی دی، هغه ابن حزم لکه په ایک سوه اټایس صفحه یولسم کې و سیوطي تاریخ الخلفاء سیوطي په تاریخ الخلفاء دوه سوه او باره صفحه کې چې بیعت د د امامت د عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه دا امامت شرعیت ابن زبیر دا د دې امامت چې نو دا شرعي وو و یذر ان مروان ابن حکم و ابنه عبدالملک باغیان علیه او په دغه وخت کې مروان ابن حکم یا دغه زوی دغه چې د زوی چې هغه عبدالملک هغه په دې باندې باغیان وو نو مطلب دا چې ګوره دا خبره چې عبدالله عنې زبیر رضی الله عنه دا صحیح خلیفه وو او حالن کې د هغه په بیعت باندې صرف په دغه ځای کې څوک را جمع شوي هغه اکم چې په مکه کې کم خلک وو اقه وسره بیعت وکو نور خلک په دې کې چې دین هغه نه وو بیا وایي کما یوکید الذهبی شرعیت ابن زبیر ويعتبره امير المؤمنين سير سير اعلام النبلاء 363 دریم جز کې دا خبرې چې وي زهبي د دې خبرې چې دین هغه سکلې هغه په دې هغه په دې باندې تاکید کوي چې ګوره د عبد الله بن زبیر رضی الله تعالی عنہ دا دغه چې وو خلافت نو دا شرعي خلافت وو. دارنګه الخليفة الحق عبدالله بن زبير ارشيف المجلس العلمي دا ذکر کړي دي چې عبدالله بن زبير رضي الله عنه دا يو دغه وو يو شرعي چيان دا خليفه وو لکه هغه دا ذکر کړي دي او په دغه وخت کې ګوره عبدالله بن زبير رضي الله عنه چې کله خليفه شو او نو په دغه وخت کې ما تاسو دوه ته ویل چې لوی لوی صحابه چې داغه سره بیعت ونه کو خداغه د بیعت د وجن عبد الله بن زبیر رضی الله عنه دا ونه ګرځیدو چې دا خلیفہ نه دی لکه دا ذکر کړی دی البدایه والنهایه وایي کله چې د عبدالله بن زبیر رضی الله عنه سره چې د مکې خلکو بیعت وکړو نو وکان هناک بعض العناصر الذین امتنعو عن بیعت ابن زبیر وعلى رأسهم ثلاث شخصیات غوږ کېده وایي دغلته څه عناصر داسې څه خلک وو چې هغه یې د دې د بیعت د عبدالله بن زبیر رضی الله عنه نه چې نه منع شو وعلى رأسهم ثلاث شخصیات او د دوی په سر کې درې شخصیات وګوره تعبیر یې په څه سره کړی دی په شخصیاتو سره کړی دی څه معمولي خلک نه وو شخصیات وو دا څوک وو؟ لها مکانتها وتأثیرها لا سیما فی الحجاز دا داسې شخصیات وو چې دیو په حجاز په مکه کې خپل تأثیر وو د عبدالله بن عمر رضی الله عنه په دې ټول امت کې څومره تاثیر دی نو بیا لا په مکه کې پر دې څومره تاثیر و ځکه د چا زوی و او بیا څومره لوی چې عالم و دغه شان ګوره عبدالله ابن عباس دا څوک و وهم عبدالله ابن عمر بن الخطاب و ابن عباس و محمد ابن الحنفیه رضی الله تعالی عنهم اجمعین نو عبد الله ابن عباس او عبد الله ابن عمر او محمد ابن الحنفیه نو ګوره دی په دې مکه کې چا دا نه ویل چې هو څومره لوی لوی خلک دی چې دی اوس بیعت نه دی کړی دا بس خلیفہ نه دی نو که په دې وخت کې اهل الحل ولقد د عراق او د شام راجمع شوي دي خیر ده که مثلا مثلا د نور چینه د دنیا لوی جبهات او او یا چې دی نه لوی لوی مشرانو مثل تو مثلا ایمن الظواهري صاحب حفظه الله یا نور لوی لوی جبهاتو بیعت ونه کړو نو په دې معنی د ابوبکر البغدادي حفظه الله د هغه بیعت ته کوم نقصان هغه چې دی نه هغه نه رسیږي البدایه والنهایه ایک سو پچیس صفحه دا ذکر کړي طبقات کې ایک سو پچاس آد ذکر کړي دي پنځم جز کې په حواله د خلیفت خلافت امیر المؤمنین عبد الله ابن زبیر 58 صفحه کې اول جز کې دا خبره هغه چې دا ذکر شوی ده نو ګوره تاسو د عبد الله بن زبیر رضی الله عنه چې هغه د خلافت او چې هغه صرف د مکه خلک ال تراجم شو او داغه د خلافت دغه وکړو بیا وای ګوره وای د عبد الله بن زبیر رضی الله عنه سره صرف د مکه والا چې نه دغه وکړو دا بیعت وکړو دا باقی چې کوم والیانو مثلا په حجاز کې د دې کوم والی دغه کې والی ود دي په خراسان کې یا په مشرق کې کوم د دې مالو نو هغه ګوره څومره دا به اهل شوکت ولې نه ودی چی ته به یو ځی معنی والی مقرر کیدی څه خو به څوک وو کنه او هغه خلکو صرف بس د هغه ډاریک تایید وکړو چی بس د مکی خلکو چی ستا انعقاد کړی بس ته زمونږ څی هغه خلیفه یی حالانکه نه ددی نه مخکی دوه میاشتی بغیر د خلیفه نه چی دی نه خلک پاتی شوی وو او کوم خلکو چی ورسره ګوره بیعت کړی وو نو دا څوک وو یو عبدالله ابن موتی العدوی وو یو عبدالله ابن رضوان ابن امیه الجمحی وو حارث ابن عبدالله ابن ابی ربیع وو عبید ابن عمیر وو عبیدالله ابن علی ابن ابی طالب وو عبدالله ابن جعفر وو دا خلک تاسو کې څوک پېژنئ چې دا اهل الحل والعقد د عبد الله بن زبیر رضی الله عنه دا انعقاد یې کړی نو که دا شرط شي چې اهل الحل والعقد به خلک چې ټول امت به پیژني نو څه مطلب عبد الله بن زبیر دا خلیفہ نه شو دا نمونه کې دي چې اول ځل چې موږ تاسو اوریدلی نو ګوره دا خبره شرط نه ده چې مثلا ته مثلا هغه خلک به چې مثلا ټول امت پیژني نو بس هغه چې کېناستل نو بس هغه دغه به دا خلیفہ نه بس هغه دا کسان کېناستل او دیو چې انقاد د امام کو او د نور لوی لوی چې صحابه په دغه ځي کي عبدالله ابن عمر او عبدالله ابن عباس او محمد ابن الحنفي او هغه چه نه وو ناست په دې کي حالانکه د هغه د ناستي د وجه نه د عبدالله ابن زبير رضي الله عنه په خلافت او د هغه په دا کي هيڅ نقصان چه نه راغی او ان شاءالله دا خبره به زه وروسته بيا چه کوم خو زما نير شو ملګري بيا را په ياد کوي چه د عبدالله ابن عباس او د عبدالله ابن عمر چه کوم توقف کړی او د هغه پښيمانتيا به ان شاءالله زه وروسته ذکر کوم چه هغه کله د دغه په وخت کي د عبدالملک ابن مروان او د عبدالله ابن زبیر په وخت کې چې هغه کله خلا دا توقف کړی یا د علی رضی الله عنه د معاویه رضی الله عنه په وخت کې نو هغه پښیمانتیا به ان شاء الله وروسته زه ذکر کوم چې هغه وروسته به په دې معنی پښیمان و چې ما ولې چې د د د عبدالله ابن زبیر یا د علی رضی الله عنه سره چې ملګرتیا نه کوله دویمه خبره دا ده د علی رضی الله عنه باره کې دا خبره وشوله دغه شانتې ګوره د حسن رضی الله عنه سره چې دام خلیفه دی په دې کې هم څوک اختلاف ونه کې حسن رضی الله عنه دا خلیفه و د اسلام دا څل پنځم خلیفه د د علي رضی الله عنه وروسته چې ونه د حسن رضی الله عنه به وروسته شپږ میاشتې وروسته به د معاویه رضی الله عنه سره صلح وکړه هغه ته خلافت چې دینه غفرې خو نو علي رضی الله عنه دا خلیفہ او په هغه باندې اهل عراق چې دغه سره سره بیعت وکړو او داغه انعقاد د خلافت شو او کوم انعقاد د اول د دغه سره د د حسن رضی الله عنه سره چې اول بیعت وکړو نو دا قیس ابن سعد ابن عباده رضی الله عنه دا بیعت وکړو دا څه مشهور صحابي دی قیس ابن سعد ابن عباده سره اول بیعت وکړو دا غنه وروسته بیا نور خلکو دا سره بیعت وکړو حالان کې په دغه وخت کې ګوره لوی لوی شخصیات د دې امت او عبد الله ابن عمر او سلمہ ابن الاقوع او مغیره ابن شعبه او عمرو ابن بیعاس او معاویه او سعد ابن بوقاص او عبدالله بن عمر او محمد بن مسلمه وو خو دا یې نه دي ویلي چېرې مثل ته مثلا دا خلک ورسره کېناستل نو بس دا امام چې دی نه دا نه دی نو دا خبره ګوره نشي ثابتېدلی چې مثلا ته مثلا دا ځکه خلیفه نه دی چې د امت لوی لوی شخصیات پای دی هغه په دې بیعت یا د خلافت باندې چې دی نه هغه څه دي هغه نه دي راجمع نو دا خبره دلیل د دې لپاره چې دی نه هغه د شي ګرځېدلی دا کوم کې دغه چې ما وه چې سعد ابن قیس ابن سعد ابن عباده هغه سره اول بیعت وکړو نو تقدم الى الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه قيس بن سعد بن عباده فقال له ابسط يدك بايع ابايعك على كتاب الله وسنه نبيه فسكت الحسن فبايعوا ثم بايعه الناس بعده وكان ذلك يوم وكان ذلك يوم مات يوم مات علي وکړه د البدایه والنهایه شپاړس م چینل صفحه په اتم جز کې دا خبره ذکر کړې ده چې حسن رضی الله عنه ته اول قیس ابن سعد ابن عباده وویل د الله سره وګد که بیعت د سره کوم هغه ورسره بیعت وکړو د هغه نه وروسته هغه چپ شو هغه نه وروسته یې چا نه بیعت وکړو د هغه نه وروسته نور صحابه وو چې نه څه وکړو هغه بیعت وکړو نو په دا کې دا لوی لوی شخصیات موجود چا خدای اعتراض نه وکړي ها نو دا د حسن رضی الله عنه د انقاد د بیعت خبره چې دغه مونږ وکړه دویمه خبره دا ده چې دا خبره چې مثلا د ابوبکر البغدادي حفظه الله اغزي شوکت چې د غزي شوکت نه دی او دا غ سره چې نه طاقت نشته هغه معمولی بس اسي معمولی ځکه چې دین راګیر دی نو کوره دا خبره صحیح ده چې د بدیهیاتو نه چې سترګې پټولې دا غسه دومره غاړي دی او دومره ټینکونه چې دا پټای چرته او دا دومره قوت دی چې تقریبا پنځه شپږ میاشتې هغه په خپل دا اقرار وکړ چې دی او چې تقریبا 35000 چې نه دی او صرف جنگي خلک دی هغه جیش العسره چې نوې وس جوړ کړی داغه نه علاوه او صرف په تکریت کې چې دا وسنه کوم راپورټ ډیر دی او چې صرف 15 کشل په دایې صرف په تکریت کې دی په یو ځل باندې وکړي دا څنګه قوت نه دی دا چرته هم مجاهدین هم په خپل مجاهدین یو مجاهدین چرته یو ځای کې پټېدل شي او د چرته احتیاط کوي او بیا د هغو سره دومره ګوره د هغو جنګونه محدود روان دي خاص په باډر په سرحداتو د هغو جنګ روان دی نور علاقه الحمدلله محفوظه ده که د چا سره داسې یو ثبوت وي یا داسې یو رپورټ دې صرف پیش کړی دی میډیا چې خلکو دا دغه کلی یا پې چا میډیا دا کلی چې خلک ترې روان دی او هجرت کوي وځي دي د بدامنۍ د وجې نه یا د بمبار د وجې نه یا د دې د وجې نه چې هلته خواړه نه میلاویږي یا هلته د دې د وجې نه چې هلته بدامني ده خلک د د یورپ نه جینکۍ را روانې دي نو هغه د امن او هغه د عیش عشرت زندگی پرې دی خو پته لګي دغلته څه شته دی کنه نو دا خبره ګوره صحیح نه ده چې را اهل الحل ولاقت دا دا ځکه دا طاقت وسنستا شوکت چې دین هغه سره نشته دی نه الحمدلله دا سره ګوره دومره طاقت دی او دومره طاقت ور سره دی چې شپږ و میشتې د 200 200 ملکونو سره هغه په بمبار کې چې مخامخ خط په خط په جنگ کې دی او هغه په خپل د اقرار وکړو چې زمنګ دغه هغه تکم نقصان نشي چې نه غرسوله نور به تجزیه نه کوم مخکې ډاکټر صاحب خبره وکړه دویمه خبره دا ده چې ګوره ابو بکر البغدادي حفظه الله هغه ګوره دومره طاقت او د سلطې خلک دی چې هغه ګوره د تاغو سره کو طاقت او سلطه نه وي نه دغه د مزایل په سمانه جوړي دا ډي سي توپونه هغه په څه جوړي داغه لپاره دا ګولې چې دغه په سمانه جوړي اوس نو مزایل چې هغه ایجاد کړي دي ملګرو باکسر چې نه په ویډیو کې کتلې نو دا څنګ د هغو سره چه نطاقت نشته دی دویم د هغو سره ګوره هغه کم چې هغه دی شوکت او غټ غټ خلک دی چې په دې وخت کې د سینزدانانو لیکي لکه بل ورځ کم راپورټ چې دیو پیش کو چې د صدام کم معاون چې نه غو د کیمیکلو کم ماهر کسو څه نوم یو ها ابراهیم ابراهیم هغه چې موږ په بمبار کې د خپل شهید کړل نو څومره هغه اهم اهم خلک دغه سره چې نور سره او دغه ور سره د زی شوکت او زی طاقت په دنیا کې د مسلمانانو بل د کم ملک دی یا د مجاهدینو سره چې دغه سره دومره طاقت دومره سلطه او یا دومره چې دی نه غزوري دویم دا چې الحمدلله الته مکمل اسلامی نظام او د اسلام چې هره شعبه او د اسلام هر چې دین هغه حکم کار الته چې دین هغه پوره دی د ثبوت څوک نشي کولای چې الته د اسلام پلانې حکم چې نه د مجبورۍ د وجه نه چې دا څوک نشي نافذ نه دی جاری لکه مثلا اوس موږ دلته یو نو دلته ګوره د موږ ځنې احکام یا ځنې خبرو ولې ځکه چې زمونږ خو هغومره طاقت او سلطه چې نشته څومره چې مسلطه مثلا د هغه ده هلته ګوره مکمل نظام مکمل شریعت چې دی دا نافذ دی د شریعت داسې حکم نشته چې هلته تر دې پورې چې وینځي غلامان یې مکلل چې دا په تاریخ کې ډیر وخت چې دا خلک دا چا نه وریدلی جزیه او د خلکو باندې چیر مقرر کړي ده نو نور د شریعت کم حکم دی چې هغه مقرر کړي چې په دې معنی مثلا مثلا دا دار اسلام دار خلافه او دا رنګ چې نه دولت الاسلام نشي نو په څه معنی بکی او د خلیفہ هغه خبره خو موږ مخکې وکړه چې خلیفۃ المسلمین چې هغه کم اعتراضونه چې یاره اتفاق له یا پلانې پلانې دا خو موږ تاسو واوریدل او دا کومه خبره چې ګورې زه کومه نه دا به د هوایی نه چې مسل ته مسل یو تفسیره ده په دې کې الحمدلله د هر خبرې ګورې ثبوت او ویډیو چې دی هغه موجود دی چې مثلا چا کومه غوښتنه نه کېدای شي که په دې مجلس کې نه ورسته به ته چې نه دهکېږي کېدای شي ملګرو سره مجلس کې ورسره مي خو لکه دومره ده چې دا خبره به داسې نه چې مثلا یو تفسیره زه کوم او روان یم چې بس په عراق کې دادی او دادی او نور خاصم په عراق په کم ځای کې څوک ورتللی نشي مونږ یې وګورو تر دې مولوي صاحب څه وویل نو دې خبرې ان شاء الله هغه وضاحت چې دی هغه ورکولی شو نو دا کومې خبرې چې ما وکړلې نو دا هغه خبرې وي چې د تیر مجلس هغه خلاصه او مخکې ډاکټر صاحب چې کومه خبره وکړله چې خپل خبرې له اختتام ورکړئ خبرې که ډېرې وشي که لږې وشي او موږ بار بار په دې راکوو نو د ملګرو نه پکې هغه اصلي خبره به ورکه شي نو زموږ دقه دعوه وه چې خلیفة المسلمین ابوبکر البغدادي حفظه الله دا د مسلمانانو امام دی دا امام اعظم دی او دا خبره شرط نه ده چې ټول خلک پنه دی راجمع شوی پاغم دلایل واوریدل دا خبره شرط نه ده چې ټول اهل الحل والعقد پنه دی راجمع شوی پاغم دلایل واوریدل دا خبره شرط نه ده چې اکثریت د اهل الحل والعقد پنه دی شوی دا خبره چې نه غواوریدل باقی د هغه زی خبری د هغی سره قوت او اکثریت هغه هم چه دی نو هغه تاسو واوریدو نور دسی ده چه د هغه نه وروسته هر سړی خپله معامله او د رب سره خپله معامله ده هر سړی دی په خپل ذهن کی ان شاءالله فیصله کوي او دینه وروسته چه بیا کوم بحث شروع کیږي ان شاءالله هغه ته بیا بیرته چه دی نو هغه راشو وصلی الله تعالی خیر خلقه محمد وعلى وصحبه Ugh.